وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال وإن تعاصرتم فسترزع له أخرى لينفق ذو ساعة من ساعته الى يسرا دا امام بخاری صاحب په دغه ترجمه الباب شدري آیاتینا ذکر کړل کنه دا اول آیات چې دا په دې شه دا خبره دو کنه یکیما شذا چې شود ور کوي د بچی ته کنه باب قوله والوالدات يرضعن اولادهن کنه کیمه شزه شوده ور کوي چې کیم ده کنه دغه بچی ته دغه شزه نفقه چې دو کنه دا په دغه کنه پلور د دغه بچی باندې دا لازمه دو کنه دا ور کوي یعنی والوالدات یردان اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف کنه دا غو دې آیات شروع غلي دي کنه الی قوله بصیر په دې شی اېدې بیان ده چې دا پی ورکوین کې او د شودې ورکوین کې شدا اېدې نه فقای په پلور باندې واجب ده دا دویام آیات کې دا په دې شی چې کیم نه کنه اېدې تی د ورکوله میندا بیان کړی دو کنه چې سمره میندا وی چې کیم نه کنه تای ورکړي دي کنه شام نو په دې شی چې کیم نه کنه دوا کولای چې کیم نه کنه وشالې دي کنه او زنه وی چې دونیم کوله دي دوا سره مطلبینه بیان شوی بار حال په دې شان من دا د رضا بیان شوی دو چې دا نه دوا یا دوا نیم کولا تای چې ور کوي په دې شی دې دې پر نفقه دا واجب شي وحمله وفصاله 30 شهرا او دا دریا بل آیات کې دا کنه په دې غ شي چې کیم دا کنه اې دې غ منفق چې دا فق مثلا خرچا په باندې کو دې هغه د حال اعتبار په ذکر دا کنه چې منفق څه دا کنه چې فق خرچا په باندې کو په چا باندې نفقه دو چه نه الله ان تزار والدتنا نهی کړی د خدای په کې دینا چې zarar ور کو والدتن میر اې د فلور ته به ولدها په بچی خپل سره په دې بچی سره د میر یې څه دې بچی میر دا مثلا هغه مړه ته د بچی فلور ته چې کیم دا کنه zarar چې ور کوي دا دې نه خدای پاک نهی کړی د zarar وسنګ ور کوي انا وذالک شا او خیر او لس کې چې کینده د امر زوري غو نه وی کنه به شي منه ٹھیک شو صحیح صحیح اچھا جی وقال يونس رحمه الله عن الزهري نهى الله ان تزار والدة بولدها نهي کړی د خدای په کې دینا چې zarar او تکلیف سر کو میرا په دغه بچی خپل سره کنه هغه فلور ته چې کیم ده کنه او هغه چې کیم ده کنه میړه ته ازرار به سرانګه دغه میر ور کوي په سبب دې دغه بچی سره وذالک ان تقول الوالده تو ضرر ور کول دې په دې طریقه سره دی چې وی هغه میر یې کنه اې پلور ته وی چلستو مرضعات هو زه نه یتی ور کوین کې دې بچی ته نه ور کوم تای کنه ودل حال لوي چې وهيا امثل له عزاءن دا میر چه دو دا افضل وی د بچی د پر په اعتبار د عزا سره د عزا ور پر بهتر وی افضل وی رغه وی ور پر کنه دا صاحب باندې لګی دی په دې پر غلیه دی واشفق علیه وزیوت مشفقی په دې بچی باندې وارفق به زیوت اثرې کریم کې د بچی سره من غیر حد بل شه دی نه کرا میر خدا سے مثلا چې بچی باندې زیوت مشفقی او زیوت سہولت واسنی په باندې وروي و دې تای چې کیندا کنه هغه سره وی کنه شان او بیا دوی ته وی چې زه خو دې بچی ته تای نه دا ور کوم کنه فلیس لها نشته دې پر انت ابا چې زه انکار وکړ کنه خو بعد ایو ته هم نفسي ورسیا دې نه چې ور کوي دا غمړه دیتا من نفسه ده زون اخبرنا ما اغلی علی الله علی ده خدای پکی مقرر کرده پده بنده کنا انا فقار صدو کنا په دې ولد خپل سره والد ته هم مېر دې دغه ولد ته کنه چې مېر ته zarar ور کوي سرانګه چې مېر غریبه ته ور کوي خدا دایو ته کنه نه په توبه نه تای ور کوم کنه زبر دایو ته غوړ په توبه نه ور کوم فیمنا او حب یمانه په دلاره اذن هم تور دی او چې دوی تای ور کوي دې بچی ته دا ویلې منه کوي zarar الله دې پر دې zarar ورسولې دې ته او وروري علا غیره په طرف دې بلش دې کنه دا دا ده پرانا دی رو کنا دا دا ده پرانا دی رو کنا شب فلا جناح علیهما نستا جه کم ده گناه پا ده ایدوه سره بنده آئی استر ده آج ده ایدوه سره جه کم ده کنا تایی و طلبی تایی ورکوه ده بچی تا هم تیب نفس الوالده پیغفاز ده ده غفلور سره و پیغفاز ده میر سره کنا باب نفقت المرأت اذا غاب عنها زوجها نفقات شده سوخت ده چه غیب شی دینا خون ده ده و نفقات ولد کنا شام خون یه بار حالا که حضیر وی بیا ده ده نفقا و ده ولد نفقا ده ده پا مول شده و که غیب وی کنا خون یه بیا چه کم ده ده نفقا و ده ولد نفقا ده ده مول نو خستایش وابي قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول برکت او فرمی چلا کنا الا بالمعروف نو خلج کیم دا د مولا مگر پیغه معروفه طریقہ سره معروفه طریقہ دا معنی چې تو کا فکری او تو د اولاد کا فکری دا مرز نه وقصدای چې کدای غیب بیا کنا او بدر یو دای نه راو نه زنه وخره وابي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بیا فلها نصف اجره د ادغه سره د پرادا نیم اجر د دغه مولا یعنی اجر د دغه چې کیم ده کنه انفاق اده لګول نیم ثواب اده شذ شي او نیم ثواب یې اده مړ شي سوچ مې دا کنه دا خو ټیک شو کنه مړیر غټلا نه دیو جنا ثواب شي دیو لګول د خدای په نوم باندې دیو جنا ثواب شي کنه اچھا اذا حدیث دا سرنګ کنه ترجمه الباب سره دی حدیث مطابقت سرنګ دا کنه ترجمه الباب سره مطابقت دا دا کسې چې دا صدقه کړل سری کنه دا هو په مړه باندې واجب نه دي که واجب دي خو بیا چې کیم دا کنه د مړه د مول نه صدا صدقه کړای شي کنه ای مړه د مول نه صدا صدقه کړای شي حالانکه دا صدقه په مړه واجب نه دو به چې کیم شي په واجب د جانا فقادو اخو صدا په طریقه ولا سره تر وخستای شي کنه اخو خدای د مړه د مول نه وخستای شي باب عمل المرأة في بيت زوجها مزدیری د شذ په کېر د حوض نه خپل شې چې حوض په کېر شې چې کیم نه کنه شذ عمل مزدیری دا چې کیم نه کنه کوه کنه اچھا جی کچره مثلا د مړې د خادم د نیول واس نو کنه بیا د کیم نه کنه شذ د مزدیری کو کچره مثلا د مزدیری مخاریده به مور نه وی وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن ابي ليلى قال حدثنا علي ان فاطمه رضي الله تعالى عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه رضي الله تعالى عنها ورغل رسول برك تشكو اليه چه شکوای کړلا منو هله کړو رسول برک تا ما د اغه تکلیف نه تلقا فی یدها چا محسوسوی او دو ملاقات ور سره کو دو ده اغه تکلیف سره فیه ده په لوس خپل شي او په لوس شي تانو کې شوی وي کنه لوسینا پی ورجلی وی زخمی شوی وی تانو کې بشه شوی وی اس دې دی وجه نه من رها دغه می چنه ده ګډول نه می چنه دي کنه شا می چنه په لوس باندې ګډول په باندې وړل کړی ير بشه یا څه په باندې وړل کنه په کېر شوی دا بس دیری دې کړلا بیا ورو ورا بیا بکیر شم زیرر تا کو یبو ورتا دا کوي بچره ورتا وړي کنه دې تکلیف نه وځ خلاص شګنا بیا ور الله رسول مبارک ته فلم تو صادف ملاقات نه وګړو دې رسول مبارک سره بیا رسول مبارک سره ملاقات نه وګړو خو بکیر شه حضرت عائشہ وا ایته د درخواست ور کو چې مو طرف نه رسول مبارک ته د درخواست پیش کا کنه چې دې یو وینځه غوښتا یو خادم یې غوښته چاره لري لپاره فذکر ذ عائشة رضی اللہ تعالی عنہ بیا دی ذکر کلو دا حجت اخبر حضرت عائشة تا کنا فلما جاء سوات جروغ رسول مرک اخبرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ خبر رسول مرک حضرت عائشة فذرحات فاطمه بی بی بنده کنا بیا رسول مرک اکرنا روغلو ده حضرت علی سیر ده فاطمه ده کرا کنا بیا جه روغلو ده ایدوا سر گرد سر پروتوی وی چه میش سر ویتا چکه دی کنا چه داوی روغلو رسول مرک وی چه ما چکه دی سر پروتو داوی دغاست رو رو ده حضرت علی صاحب ده فاطمه بدر ماز شکشن استو کنا ودای که سرنگی رو بلی ویجه که منه خدم نخوشتو ویزا نخوشتو موی شوره که کنا شا رسول مبرک توی چه خواه خود بدر یتیمون طول وڑی دی بدر یتیمون تا بیا تقسیم کری دی کنا خطو ده از بدینا بل بهترین شای در وشایا المنزل عورت که چه کم نکنا دری بنده دیش ورا سبحان اللہ دری بنده دیش ورا الحمدللہ و سلور بنده دیش ورا چه کم ده اللہ اکبر کنا یا په دې ځنیو چې مثلا نه خادم نه داسې دمره فائدہ تو ستنه راځي لکه دینه چې کیم قوت او کیم سہولت کیم فائدہ هغه تسبیحات تر اوله نه په ځون باندې دینه تر رسید باب خادم المرأه خادم دې غشه ده کنه بهر حال کچره دې سړی دا سو مثلا چې استطاعت یو کنه او شدا دا سه دلوونه حیثیت ولا وکنه بیا خادم نیول په مړو باندې ضروری دي شته ده کنه او کچره مثلا دا چې مړ کم زیرا ونه او ملي حالات له سره یا صدا مثلا دا سو چه بچار لیاره بندریز دیو کنا نه زر ور کولو بیا خدم نیولا دانا دی پا بند لازم کنا دی پا بند ضروری وابي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله بن ابي يزيد سمع مجاهدا قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى يحدث عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دغه حدیث ان فاطمه رضي الله تعالى عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم تساله خادما خادم اطلاق په مذکر شي په مانس یا شي دغه د شي مانس دنه مراد وینځه فقال بي رسول برکت او بنو جالا اخبرو کې خبر نه کدر ته تو ته ما پیغه شي من هو خير لك من هو جاب هداري تو دې پر مېنو دې خدمنا هغه شاید چې تسبحين الله سبحان الله يا ان ملائکه فواد خيبه خپل شه 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34 ثم قال سفيان اذن اورث چې کیم نو ویلي دي سفيان ابن عيينه دا له عبيد الله نه چې حدیث نقل کوي دی ویلي دي باب خدمت الرجل فی اهلی خدمت ته سری په اهل خپل شه په کیر خپل شه کنه چې سړی دې کیر ولا سره چې کیم نه کنه په کیر شه نه نه چار لیار کو مزدیری ور سره کو دا د رسول مبارک طریقات و بی قال حدثنا محمد بن عرعره قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيب عن ابراهيم عن الاسد بن يزيد صاحب عائشة رضي الله تعالى عنها قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت اسود ابن یزید ویلی دی چې مبشرانو کا د هر ته شعر چې ما کانو نبی صلی الله علیه وسلم سره او رسول مبارک چکړل وی چاره په کیر شه کرا کړل وی په کیر شه په کیر شه سکړل کنه قال هر ته شعر ته چې کانا فی مهنت اهله یا کانا فی مهنت اهله و ویلی په خدمت اهل خپل شیخ خپل اهل خدمت وی چې کیندا کنه کړل او چار لیار وی کړل سره فیضا سمیل اذان خرج البته چې اذان اورل کنه بیا جماعت ته وته بیا نه راوي چاره لیار پر شوي کنه عروه صاحب دا حدیث نقل کوي د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ان هندن بنت عتبه هندا جالیر د عتبه د قالت د عرض کول شي رسول الله ان ابو سفیان رجل شحیح ابو سفیان هو اسرائیل بخیل مړیو وليس يعطيني ما يكفيني وولدي ونرو کوي متاغه چې کوي چې د مود پر ول ولد د مود پر الا ما اخذت من منغرا هو څنګه جزې پټ وخلې ده نه کنه وهو لا يعلم هل جاي خبر نه فقال رسول برکت الله فرمایي چې خذي ما يكفي کې وولدك بالمعروف وقال هغه چې کافي کې دي ته پر او ولد دي ته پر پکشري طریقه سره اسراف نه باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقه عليها فزنا نسشه سر غلا ده خدای ته ضرورت نشته حفاظت ته سزه دې مړه خپل چې مړه حفاظت کو پسې شي حفاظت کو في ذات يده بغي چشتن د لوست مړه شي امړه په لوست شي ته شي مول ذات ید نمول مراد ده صاحب فی ذات یدهی پیغی چشتن ده لوز ده مڑا شه چا ده لوز ده مڑا چشتان ده ای لوز ده مڑا چشتان ده غی نمول ده مڑا کنا او دارنگ حفظات یہ پا خرچے کرلے شے کنا چه مثلا اصراف نکو جه کم ده کنا او بکشلی طریقہ سر خرچہ کرلے وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن طاووس عن ابي وابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهل هذا السنف اغا زیوت مشفق نه دغه سنف دی بیغه ولد بنده په حق وړي کولی نه دغه ولد شه و ارعاه و زیوت حفاظت کوین کې دغه سنف دی بیغه مړه خپل باندې بی ذاتی دی په مول ده څه کنه چې مړه د مول زیوت حفاظت کو په ولد باندې پوری کولی شه زیوت مشفق وی کنه دا نه کې سزونه د قریش پور شه دی کنه ويذكر عن معاوية وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ده حديث لکه سرنگی ابو عرا صاحب نکل کرده دارنگی معاویار نکل کرده و ابن عباس صاحب نکل کرده رسول مبرک باب کسو دل مرأت بالمعروف جمعه ده سوده چه کنده کنه پی غکشلی طریقه سره کنه بار غکشلی طریقه ده چه بسیم را بنده دو روزی وی کنه آب یا که مملی بنده وی چه دو پو بنده روزی وی بزده کفی که دی کنه او ویلې کنه روکړه لا رسول برک چې کیمنا کنه مودا هغه جوړا سیارا جوړا روکړه سیارا معنا دی ورسم ول جوړا چې کیمنا کنه مودا روکړه لا یا مو خدا به الو چې خدا هغه مودا چې روکړه هو غند او غندل له پر روکړه بل دې تو ها یا مو غسل هغه جوړه لاره چې و ما غسل فرایت الغضب فی وجهی ولید له غصه په مخ دی رسول برک شه او ته په غصه شه چې دا خو ورسمه جوړا کپڑا او ورسمه هو نه رونه پر استعمال ولې نه دی راو بیا مو وکشلا فشققها بیا مو چې کیمنه کنه وسیر لا هغه کپڑے لرا ټوکړې ټوکړې کړل مو هغه کپڑے لرا بین نساء فرمان د شذونه خپلش ده هر دلی زیب دیر شد نه حلی په دیوا شی یوا شد وا کنه فاطمه رضی الله تعالی عنها دا نه سائنا چې مراد ده حلی خپل بیبی نه دوه نه مراد بلکې له خپل قبیله د قریش ول شذونه مراد دي کنه شاه خو یوا بیبی وا خوان دی ایمان دی ویلینا وی تران دی وی سوی وی سوی ایده به سره ټکړه ټکړه کړه کنه ویر یې کړل کپڑا او فاطمه بی بیا په غیبه نه روزي شو یا به غیبه نه چې روزي شو داینه لغا ټکړه یې دیتا ور کړ بده کسوت شکره او په باندې روزي وا باب عمر المرأة زوجها في ولده امداد کل دے شده دے میڑا خپل سرا پیغا تربیت پہ ولد دے شعار سے دے اولاد تربیت پہ پلور بنے دا خو مطلب دا دے چه شده دے پرا بہتارا دا دے چه دے غا دے پلور سرا چه کم دے اولاد پہ تربیت شد چه امداد کو کنا وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا حماد بن زيد عن عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال هذا جابر سويل چې هلاکا ابي مرشو پلور دمو چې عبد الله ده وذرکا سبع بنات او تسع بنات روي شک د پرېش ولې د چې کینه او یا نه لیرا پرېش وي پلور نمبر شو نه لیرا پرېش وي یا هوا قال هغه جبیر سے ویلی دی چه فقلت لهم رسول برکت اولا چه داس کی سادو دوست ده خدای چه مپلور مٹشو بیا مو وڑه وڑه خوان یه پوته شوله چه کم ده کنه اوه یا نه کنه خوان یه پوته شوله بیا مو ویلا او چه که پیغله جنی پا نکاح که بیا خوی دام را تجربه نوی کنه شا بیا خوی دامو خوان یه دی وڑه وڑه دار وینا زیح شی کنه ده تربیت ونو کو پا سیداری کا سرا واغا سیبا خدا سی جا خو تجربه کارا بی کنه نر ایدی دی خطیره چه موی چه ایدی تربیت پا صحیح طریقہ سروشی ایدی دی پر می چه کم نکنا سیبا دا بی پر نکاح کرلا دینه او دا دی چه ایدی که خوان دی تربیت پا دی وریر بنده و کنا خدا جبیر سیب بنده و و دی داست کرده چه آغا دی دسر امداد کو پا دی تربیت سے چه کم نکنا امداد ور سرکو بی چه خوان دی پا تربیت سے امداد ور سرکو یا خبل بار بچ پا تربیت سے ورکو امداد ور سرکو اچھا جی فقلت له مول رسول برک ته چن عبد الله هلاک پلور مې مړ شو او ترکا بناتن او پرې شو لینا ویني کرهت مو دا بدا وګن لان اجي اهن بمثلهن چې زره واستلو کې دی وړه وړه خواندې ته په مثل دی دی وړه جل کوي وک کنه دا مو بدا وګن لګې دی مو وړه جل کوي بلا وک کنه شا نو بیا باب نفقت الموسر على اهله نفقات موسر په اهل خپل باندې او سړی کډیر تنگ دست ویا کنه د شذ نفقه دا په دغه باندې چې کیمنه واجب وي خامخاوي چې کیمنه کنه وي دا غوړي د شذ ته نفقه وابي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارى يوم جهلت ذو تباشو قال رسول الله بركه ذو جوال ما زنه وی چې د ورث نه چې کیم ده کنه دغه وړي که بچای څه ده کنه دا زنه مراد ده کنه شا پلور یې چې ژوندای وي خو پلور وی مثلا ا دغه غاته چې کیم ده نفقا ور کوي چې سیک ده تای ور کوي کنه او که پلور یې مړ وي کنه شا بیا دای ورث ته د پلور خو کنه ده تا ورث ویل شي ده تا ورث ویل شي د وړي کې بچی تا بیا په دې باندې خپل د چې مولوی د په مول شي ا دغه تی ور کوي کې څه ده نفقا او خرچاوي وي لکه ده خرچا اده پا خپل مول شدو دارنگه اده ده تیور کهیم که سوده نفقاو خرچاوا اده غیزن کی پا مول شوی چه پلوری مرشوا ده کنه و علی الوارث مثل ذالکا پا ده وارث ده پلور بنده وارث ده پلور سکتا ده واری که بچای پا ده بنا پا مثل ده ده غینا فقیده لکه پا پلوری شوا کنه او زنه که ده وارث نه ده پلور ورسا زنه مراد دی کنه ده پلور ورسا چه پلوری نیره ورساوی آوه پا ده بچی بنده خرچا کو ده اغه بخره ده میرسم مطابق او دراوی چه ده ورس نه ده بچی ورسون مراد دی چه کدای مرشی ده ورسون خوی کنه وی ورسونه آغا وی چه کم دنا فکا و خرچا کو کنا بدو بنده کنا او دا دایا بنده کنا او دراوی چه ده رضی رحم محرم ده ده بچی زن مراد ده کنا شم او زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ویلی دی چه کچره مثلا میری امراوی خوی دنا پلور مراد ده دای ورس ده وکا پلوری مڑی دنا میر مراد ده میر ورس ده کنا ایده وجه نه چه کنه پشده بنده ایت تشانشتا کنه شم وابي قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن ابي عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قلت ام سلمة قالت يا رسول الله هل لي من اجرنا ايا صاحب ده پر سو في بني ابي سلمة پیغه زمن ده ابو سلمة شو ده ابو سلمة چه مرشو ادا زمن وی یتیمون شوال مر خو ژوندې او ام سلمة خو پلور یې نو ونه د پرشوین کې د دې حق دا وه حق دا کړه دا څه ودا څه سمره په دانه غربت په حالات کې جدي د غاز غربت په حالات کې پرېل دو مول نه په بند لگاو کنه ان به هم بني دې خو د موزه منی ادي کنه شا قال رسول برکت او جنا عمل کې اجر ویلنا لکه اجر ما انفقت علیهم تو پر دا اجر دې چې کوم ته په دې بند لگاوي پہلے رسول اللہ کو دیتے صحوب دیکھی دا سرے تو یہ بطو خلا زیم دی لگا ولخا بخائیو تلا کرے دا سرے تو یہ آئی صحوب خلیوہ تا بیان آئی وفي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن شعب بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هند هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فعل علي حرج أن آخذ من ماله ما يكفيني وبنيه قال خذي بالمعروف وخلا ینا چې کیم دا کنه بخښلی طریقہ سره هغه لګا و په بچی بندا ودا خپل دی جنا ولا بچای په دعا دا کنه ته چې کیم دا په دې بنده لګاوي خرچه کنه دا سره دی باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا او زياعا فإليا کل بوج تا ویل شي کنه بوج یې دې راځي مراد دې بوج نه دین زنه مراد د سوچ کوي کنه او زیان هغه څه مراد ده چې هغه خاص غلان کې د ځای کول او د بربداول خطرای وی کنه شا لکه دا وړو بچیون سری کنه شا وړو بچیونه چې دا غاز یې پرېږ د خرچانه فکانه په باندې کې کنه خو بربداول هلو کول چې کیم نه کنه خطرای وی کنه رسول برک ویلی دی چې من ترکا کلم کیم سری چې پرېشو چې کیم نه بوج سمانه پیر پیر وی په باندې مړ شو پیر په باندې پوتې شو او زیان یا وړا اولاد یې پرېشول فعلیه دا مو طرف دلی دی کنه و به دې کنه دای نواز پر کوم د بیت المال نه دا وړا بار به چې کیم دي کنه دې ته تاوانه فکه باندې بس زده بیت المال نه کوم وابي قال حدثنا ابن بكر قال حدثنا علي بن قيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى ورسول الله بركه ده ورتاکل شو پیغه سړي باندې چې وفات کړه شو وو عليه الدين په باندې دینه پوته وکړه بیا فیسأل بیا رسول برک پشتنه کړه چې حل تر کله دینه فضلا ایا پریشه ده د دین په کوله خپل د پر اساس یو تای ملک نه ده پریشه کنه چې دین په پریشي فیر حد سګه جل رسول برک ته دا بیان وکړ چې الله تعالی کله دینه وفاءا چې د پریشه ده د دین په کوله د پر وفا دا پر بوله پریشه ده چې هغه وفا کو پر کوله د دین باندې فمن توفی من المؤمنین کین سره جو وفات کړو د مؤمنین نه ترکا دین تر شو دین فعلی قضاءه بموبنی پر کول لګ ومن ترکا مال چې پر شو مول فل ورثته دا ور مبارک کې ورسونه د مور زنه ورا غوړه ا ورسونه دا کنه هو دین وی چې کیم نه کنه زه دا پر کوم باب المراضع من الموالیات و غیرهن مرضع جمع ده مرضعتون دو کرا مرضعات ایور کوین کشده تورش زرا حالا کیایی چه تایی چه در کبی دا عربی شده دا بیتا کسی ازود شده دا بیتا کسی او عجمی شده یا چه کم دا کنا وینزا پا دی بنده دا تایی نور کئی ولد تا کنا دکا چه دی دی وجانا دی ولد پنا جبت سفار کر دیوی کنا دی ولد عمده ولا خور پیدی ور سر کنا شا دی بنده رب امام بخاری صاحب کنا شا چه نا نا دا کسا نشتا جه کم دا رسول مبارک دا یو وینز تایور کړه دا کنه دا کړی یسم یو وینز وا ار تایور کړه دا کنه شا دا کسان سبب المراض ہے بعد دا باو دا بیان دیگه شدش که تیور کوین که وی چاگا وی من الموالیات دی اغه وینز نا چاگا زو دی کړی یسم یو وی و غیره هن و غیر دی دینا نیرا وابي قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليس بن قيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ان زينب بنت ابي سلمه زینب چې علیر د ابو سلمہ د اخباراتو باندې خبر ورکړل دا دغه چې کیم د کنه عروه ده چې الله ام حبیبه رضی الله تعالی عنها زوج النبی صلی الله علیه وسلم ام حبیبه چې بیبی د رسول برکه قال دی ویلي چې قلت معرض کړ چې یا رسول الله ایک اختی نکاح ہو کا پر نکاح کا خیر دے وہ چاغا لیر دا ابو سفیان دو ام حبیبہ دا ابو سفیان لیر وا دو یہ کہ مبلا خیر دو آغا تپ نکاح کا کنا په دې واسه دې ته مسئله پته نه و چې دا خو دوی خوان یې په نکاح کول نه دی راو کنه امو خیره په نکاح کا قال رسول دا حدیث مشهد شو قال رسول مرک ته وفر جو تحبین ذالک ذالک تو خوشوي دا خبره رېړ یا بل غوړې زونتا بل غوړې زونتا کنه شام قال دې ته چې نام اے خود خوشو دا خبره دا خبره لست لك بمخلیتنا خو ایسا نه یې ته پر خو غشي خو نه را ډېر شزونه دي بل خو مې ایسا تا کنه شام نو بیره میرا ما بره خوشتا خطو ده دا پنوی کنا شا و احب من شارکنی فی الخیر و زیوتر محبوب و احب من شارکنی فی الخیر و زیوتر محبوب ده اگه چه شریک شی ده مصرا ده تو ده پا خیر چه کنا اگه زیوتر محبوب مو ده پیش خیر ده مو ده چه خیر می امو سرا پا ده خیر شی شریک شی من ایتو من کو حاسی کنا دا مو ده دیر محبوب ده قال رسول الله برکت او فرمایي فإن ذلك لا يحل لي دا خو به متا نظر او فإن ذلك لا تحل لي دا هم متا نظر او کنه ځکه چې دوی خوان دي جمع کول خو نه دی راو فقلت مولو يا رسول الله فوالله مولو بخدای قسمي انا نتحدث انا نتحدث ميزه خدا خبر کړل شي چې انك تريد ان تنكح الدرة بنت ابي بنت ام سلمة کنا ذکر یوم سلمہ خود رسول اللہ بی بی و دوی ربی با و ربی بین کا خاصان درو خو که ربی با میں نویا بیا دی دی پلور سلو ام سلمہ آده مولی زعیو ریر دا دو مولی زعیو ریر رانو کنا خیلی سر خو بیا مدنک احنو وراو کنا لا تحلو لی فقلت قلت قال رسول الله برکفر فوالله مد خدای قسمی لو لم تكن ربیبتی فی حجری کچره نو دو پر کټی د مو په فروره ته مو شه ما حلت لی بیان ورا و دو متا انها ابنت اخی من الرضاعت دو خو جکین و رضا دی مو دو دی رضاعت نا کنا شا بچه دی و رضا دی مو دو دی رضاعت نا سرنگی رضاعت نی و ابا سلمہ نینی تایرو کرده متا یا و ابو سلمہ تا یا دی جلکی پلور تا سوئی بے سوئی بے میر دی دوی سر تا تایرو کرده بیا رسول مبارک ته ایله ام حبیبه ته فلا تعرض علی بناتکن ولا خواتکن ما په شی په مو باندې رینا او خان یا خبره چې دې سره نکاح وکړه کې سه مار کې وقال شعیب عن الزهری شعیب الزهری نه ویلی چې قال عروه او عروه ویلی دي چې د سویبا اعتقها ابو لهب نازل کړی و دې ابو لهب دا نازل کړی شو وینځوا په دې رسول مبارک ته تای ور کړه دا کنه دا راو دي کنه شه